مولانا دا مسله د استثناء فی الايمان حواله سره ذکر کېدله چې آیا استثناء په ایمان کې شری حیثیت څه لري د حواله سره ما دا خبره عرض کړې و چې د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ او د ډېر لوی صاحب ډېر صحابه کرامو نه دا خبره را نقلنا د شوافع او مسلکم دار استثناء په ایمان کې صحیح ده دویمه هغه د متکلمین او د احناف او احناف دی وای ائمه غونی پر مولا نه په صحیح سند سره را نقل نه چاري وای چې استثناء په ایمان کې لایت شهدا انا مؤمن ان شاء الله خدا ته عزت لري لکه سره چې انا شاب ان شاء الله وای امام اوزائی رحمه الله فرمایي دا مسله ده چې که په الحال خبره دا وګورې نو انا مؤمن ان شاء الله بیا مو آیا او که چېرته په الحال نه نو تصدیق چونکه چونکه ایمان په معال کې دا علم یو الله ته بل چا تنه نو باید ان شاء الله ویلې حافظ ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې حقیقت دا چې ایمان کو مرکب دی او سره چې انا مؤمنون وای نو مطلب دا راځي چې مراد د ایمان نه وفات کامل دی ایمان نو انا مؤمنون معنا دا چې زه ډېر ښه مؤمن یم نو ډېر ښه مؤمن څه پته لګي نو ان شاء الله قید ذکر کول پکار نو باز شاعرانو دا خبره ولما نقل عن بعض سرغرض شارع تمهید د ما سیتی متن دا چې ما سیتی متن چې وسید قد دا عبارت اصل کې جواب دی اصلي او سوال هغه سوال دار وې نقل شيری د بعض شاعرانو کې سیده چې سړی انا مؤمن ان شاء الله وې دا سیده بنا پر خبره چې عبرت په ایمان په کفر کې او په سعادت او په سخاوت کې د خاتمه سره تړون لري حتی مؤمن سعید حتا ان المؤمن الزيد هغه مؤمن کس چې هغه نیک بخت دی هغه دې ته وي من مات علی الايمان چې په ایمان باندې وفات شي وي اگر تو طول عمر علی الكفر په کفر ټول عمر په کفر کې تیر کړل یو سړی د ټولو مارا په کفر کې تیر کړل او د مړ شو په ایمان باندې بلدا شهید دی یو سړی ټول عمر ریاضات عبادت دای کړی دي چې کله وفات کېده العیاذ بالله دې بل طرف ته شنو دا شهید دی په شقی دی نو د سعادت او د شقاعت دا په خاتمه باندې وان كان اگر که طول عمر په تصدیق او طاعت علامه او شیر الی بقول تعالی فی حق ابلیس الله په حق ابلیس کې ویل وکانه من الکافرین و دا ابلیس ته کافرانو وکانه من الکافرین و ابلیس د کافرانو نو دلته مسله دا نه چې ابلیس خو هغه ټیم کې عبادت کو الله فرمای وکانه من الکافرین د مخکې کافرانو نو مخکې خو کافر نه وکړم مخکې خدای عبادت کول ریاضات کول الله وحده لا شریک له معنا اول نو خبرې صحیح او خبره خدای انانیت نه پیدا شو چې حضرت آدم علیه السلام چې دې حواله سره حکم شو د ابا انکار والله بیا وی وکانه من الکافرین نو پته ولګیدل چې کم کس عاقبت او اخر په کفر یا غد سیده لکه دا اول نه چې صحیح نه ا دا اول نه لکه دې چې کافر او رسول کریم فرمایي سید دي ته وایي چې د مور په خېټه کې سید دی او شقی دي ته وایي چې د مور په خېټه کې شیخ دی نو اشاره او کا مصنف ابدال د دې د بقولی په دې قول سره چې سیدم کله کله سکیږي کنه هغه پات وخت کیږي ته وایي سید شقی کیږي نه شقی سید کیږي نه دی وایي کیږي والے نه سیدم کله شقی کیږي کنه هغه وخت چې اسیان بعد فات کیږي سوال دا دی چې اهل سنت والجماعت تاسو ووي چې تغییر په شقاوت او په سعادت کې راتلی شي نو که تغییر په سعادت او شقاوت کې راشي نو دا نیکبخت کون کی چې نیکبخت کده او دې بدبخت کون کی چې دې بدبخت کده تو سعادت اور سخاوت اس میں تو تغیر آ سکتی ہے لیکن یہ اس کو مستلزم نہیں ہے کہ کہیں اسعاد اور افادہ میں تغیر پیدا ہو جائے جو اللہ کے صفات ہے اس میں تغیر نہیں آتا ہے وہ سعادت اور ثقافت میں تغیر ہو گیا ته وې سات او اسقاد الله تعالی صفاتونه دي موږ خدای الله په صفاتونو کې دا نه دی لیدلې نو جوابدار چې دا اسقا اسقاد یا د دې بننګ نور چې کومه ته صفات فعلیه وایي دا ټول صفات فعلیه د ماتوری دیو په نسبت باندې راجع دي صفات تکوین تکنا دا چا راجع دي صفات تکوین ولا تغير على الله ولا على صفاته تغيير په الله تعالی کې نشرات للی او دا الله تعالی په چا کې نشرات للی په صفاتو اصل کې دا خبره دي چې اجمالا څه نکړله زما په ځای کې خو دې تاړو ضرورت سره نه ځکه دا احساس اسقا کدی کې تغییر رام شي دا خو صفات فعلیه دي کنه اوړان نه کسات فکر یې مونږ ویلي چې تغییر هغه د الله درې قسم صفات دي ثبوتیه او یو حقيقي محضري دویم حقيقي ذات الاضافت دي او دریم اضافي محضري نو هغه حقيقي محضر کې او حقيقي ذات الاضافت کې تغییر نه راځي او اضافي او محضر کې خو تغییر راځي کنه خدا تغییر په صفات اضافیه وکړي دا راجع دی تغییر ته په ذات الممکن کې دا اصل کې تغییر په ذات ته چا کېره ده ممکن ارزاق د الله صفت ته زنو منو څنګه ارزاق دی نو دا تغییر خوراک دی چې ختم شول زما بارا کې رزق کم ختم شو لیکن دا اصل کې ذات الممکن ته راجع دی ذات واجبی ته راجع د زما ته انتظار راځي چې دا سوال د سره وارد نه لري ځکه دا احساس اسکار صفات فعلیه ونه دي او دا صفات دي چې دا اضافي صفات دي دا کوم صفات دي اضافات دي دا صفات اضافي ونه دي نو په صفات اضافي او کې تغییر راغی نو دا راجع ذات الواجب ته نه دا راجع ذات ممکن ولا على صفات الامام الرمخ کې تیر شي چې قدیم خو محل د حوادث نشي کېنه حق خبر دار چې انه لا خلاف فی المعنى یره دا احناف او شوافی کرام ما بین کې مسلې د استثناء کې څه خلاف نشته ولې کې اراده شي په ایمان او سعادت سره مجرد حصول دی یوه معنا نو دا حاصل په الحال او کې اراده شي هغه چې ترتب کې د نجات او ثمرات کې نو دا په مشیت د الله دی لا خطا به حصولي په الحال اس قطع التدریب په حصول په الحال کې نو فمن قطع بالحصول چې قطع بالحصول کړه اراده الاول ومن فوض الى المشیت اراده الثاني مولانا خسته محاکمه علامه کړنا خدای دې خبر منور کې خسته محاکمه کړل دي فرمای وې دا حنا پر صحابه کومنس کې د مسله کې ودا سلو اختلاف نشته هغه اختلاف څه نشته چې د ایمان یو په حال تصدیق نه دا ان شاء الله ته ضرورت نشته ځکه چې هغه څه د په خپل پاتره چې زما تصدیق ته ان شاء الله کېنه کې کوئی ضرورت نه یو د ایمان مطلب دا چې هغه مثمر ثابت شي او ډیر میوي ور باندې مثمر د ثمرات وي او د الله د فضل او د کرم او جنت سره د اخرې دلو دا غ ایمان خو صفات نه لګي نو آی کې تفویض ال الله وکاو د ځواب شي ا دې اول کې تفویض ال الله نه بلکې ډایرک خبره سره کولې شي لکه سره چاته وي انساني نه وو کیاو کړ دا غوډه چې چا دې انساني ان شاء الله دسی به وای نو ان شاء الله ځان لا لځی نه کنه دا چې ان شاء الله مو آیا اثر حضرت سن خلک ګوره مرده کې ان شاء الله وای کنه نو ارده کې ان شاء الله نه ان شاء الله خپل محلي خپل ځای هغه دای کې دعا خو درې وکنه تاسو مسل دلویل لیکنه اللهم ارحني رايح الجنه وکلا چې پوز توبه چي نو دسته بوجه اللهم ارحني رايح تلا نو مطلب د هر شي خپل مقام دی د هر لفظ خپل موضوع وضع نو کوم څه تاسو څوک ته انسان ته وو توای چې زه انسان او که څه د انسان نه انسان کامل مراد یو د انسان او ته بیا څه وای ان شاء الله د انسان مطلب دا دی چې انسان جګه عالم به جوړیږي فاضل به جوړیږي خلق ته پیدا رسي او بیا به جنت ته الله داخلي نو د څه قسم حواله سره بیا ان شاء الله نو دا رنګ د ایمان خبره ده کله مجرد حصول له تصدیق مقصد بیا وایا چې انا مؤمن ان شاء الله مو وایا او که مثلا د ایمان نه ایمان کامل او مستمر د ثمرات او غسل کی خامخا به سره بیا شي وای وفي رسال الرسول په ارسال د رسولو کې دا رسول جمع د رسول له په فعول وزن د رسالت نه دی دا یو سفارت دی دعت په مابین د الله او د اولو الالباب کې من خلیقتی د الله د مخلوق نه دی لیوزیه بها الی لهم چل چې نازل کې په سفارت زائل کې په سفارت سره د خلکو هغه بیماریان هغه چې کوتا پاتې شيری ان و داغه نه او کول د خلکو د مصالح د دنیا او د آخرت نه او تا په جندل د معنا د رسول او د نبی په صدر د کتاب مولانا وفي ارسال الرسول حکمه و په ارسال د رسول کې د الله تر طرف نه یو حکمت دی د الله تعالی تر طرف نه سره ارسال د رسول کې حکمت نو ارسال الرسول حکمه دې کې یو عقد وزر ایو په کې د عقد حمل نه عقد وزر دا د ارسال الرسول او عقد حمل دار چې حکمتون نو اول په عقد وزر کې باسو کا بیا عقد حمل ارسال د رسول رسول رسول دا په جمع دا رسول جمع د رسول له په فعول وزن د رسالت نه لري رسالت هغه سفارت دی سفارت العبد دی چې د الله تعالی د طرف نه یو سړی سفیر مقرر شي او راغلی او اولو الالباب څنګه تراغلی اولو الالباب الباب جمع د لوب ده لوب مغز دی تشریح ته وي په قصر کې اکم خلک چې خواندان د عقل او د عقل داسې دی لکه دا چې باغا پوستکی کې دنه څه شي مغه د په منځ کې سفارت کار کوي بیا وې دا خبره چې رسول څه ته وای نبی څه ته وای نو دا یو سر زره وې دا خبره مونږه ما خو سر زله کړنه او علامه موصوف په صدر د کتاب کې یو زله کړنه راي بحث ضرورت نشته بلکې دا نږدې نږدې راځو کې نه کړي وا دې ته ضرورت نشته په انسان د رسولو کې حکمت دی حکمت معنا سره یو مصلحت دی یو عاقبت حمیده دی یو عاقبت مولانا من دا سی وایو چې الله تعالی ارسال د رسولو کړل په ارسال د رسولو کې حکمت ځنې خلک دا شي چې هغه خلک وایي چې اصل کې دا په ارشي کې رسولان دا غلي ارشي کې سره غلي رسولان دا حیواناتو کې رسول دي دا هر نوع نزان د رسولان دي نو لازم بالله د دې په نس فخرو کې رسول دي ویانو کې دا غیر جنس سره یو رسول نو دا خو مطلب یو داسې خبره ده چې بداحت عقلی د دې خلاف دی دې سره په دې شایبه نشته فضل لا د تنبیه یا سره دلیل نه هیڅ حیثیت نه لري دا ډله خود شي راځي هغه فرق کړ بعضی حکما او سمقا وای ځان ته حکما وای خو اصل کې دي قمقلان وی الله تعالی و چې عقل ورکړي چې تا کنه د عقل نرسته وې چې ته ضرورت نشته بلکې د عقل کافي شافي شعر او اس چاته ضرورت نشته بس دا هیڅ ضرورت نشته دې کې دا سمنیا او براهمم دي ځنې خلک وایي چې دا ارسال د رسولو دا دا سره چې دا مستوی دی برابر نه نه ارسال د رسول ضروری دی او نه یعنی نه پر تک کې صدا چې بیا پیدا شته او نه په اندر علی غلو کې څه پیدا شته دا ممکن دی او دواړه طرفونه یې شي دی برابر نو دا بیکاره خلک دی اصل کې مولانا حقیقت دار دا خبره زه بار بار کوم ګوره عقل عقل خو تاسو ترجمه اورېدل لکه نه عقل څه ته وایي عقل یو قوت دی په انسان کې الله تعالی کې خودلې قوت دا یو قوت دی چې مودا دی په انسان کې او تستعد بها للعلوم والادراکات چې ټکی بیا د دې عقل په وجه باندې د علوم او د ادراکاتو یعنی د علوم تعقلیه او د محسوسات او احساسیه د دې استعداد او قوت طاقت پکې پیدا کیږي د په وجه باندې عقل دې ته یا د سی وای صفت النفس للنفس دا یو صفت ته د نفس لپاره نستعد بحال العلوم والادراکات چې د دې په وجه باندې د علوم او د ادراکاتو جوګږي قابل کیږي استعداد پکې راځي عقل دې ته وي خو عقل کافي نه دی کافي به ځای والے وي اې دې نصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم دې دې کې هغه فرمایلی حواس ظاهریه حواس باطنیه خو حواس ظاهریه حواس باطنیه وای دا کافی نه دي دا څه شي نه دي ولې دا حواس ظاهریه خو په خرو کې مشته کدا کافر هدایت ته پاره وینو د اخره او په هدایت په سپین پټکی به تړلې ٹھیک شو نو دا کافی نه دي زم د هدایت یو لوی نه واجره غ عقل نو عقل که چرته کافی وي نو بیا په کار دا چې دا افلاطون په شان ته لوی خلک هغه گمراه نه وي زه افلاطون ذهانت ته حیران ما چې دا څومره ځوین سره دی هغه وجه دا زمون په خپل کور کې نوم نه او په خپل کلی کې څوک نه پیژني او خپل محله کې څوک نه پیژني او قبل از مسیح افلاطون تیر شوی مسلمانم نه دی او ټول دنیا یې پیژني مسلمانان یې پیژني او غیر مسلمان پیژني نو دینه پته ولګیدل داغه د استعداد داغه د صلاحیت داغه د قوت ذهنی داغه د قوت تفکر او تدبر او تعمق داغه پته نه ولګی کنه لګی ننم ژوند دی پرونم ژوند دی کې دې چې زم چې قیامت قائم کیږي نو افلاطون به ژوند دی افلاطون باغ حواله سره داغه افکار سي هغه ژوند دی ننم چې ولست تو علم لري بس افلاطون خبره وکړي چې افلاطون دې کې دار آئے د افلاطون د حکومت حواله سره عجیب راي ده هغه وی کوم حکومت چې د اغي واجه د حکومت د فلسفه سره نه د فلسفي سره لویا حکومت سره مثلا هغه وی د هر حکومت واجه نه دي هغه به د قوم دی او فلسفه سره یا فلسفي کړي ماهر کړي د سوچ او د فکر کړي فلسفي نو هغه کس څه کوي حکومت دا کس کوي هغه حکومت به کامیاب نو که تاسو فکر زمونږ کم د څه خلک تیر شي دي ګوره په ماجی قریبا بعید ټولو کې نو هغه هم دغه ثاني کوي او الحمدلله زمونږ صدر وزیر اعظم خو لسم پیل او هغه نو د دې وجه نه خو زمونږ د حالم دغه دی کنه نو په هر حال کې د کم ملک د عظیم مشر فلسفي دا دا غرای دا نو هغه ملک به شي او کامیاب اس دې پورې خبره کوم غیر مسلم تاسو او عقل دا سره وکنو نو کا عقل ذریعہ د هدایت وې نو بیا په کار دار چې دا کوم خلک څنګه ګمراه نه نو پته ولګي دا چې عقلم څنګه کافی نه دی په درېمه مرتبه کې هغه وجدا کافی نو نو الله تعالی کتابونه نازل کړل څه کتابونه ولی یواز کتابونه هم کافی نه دي ولی که کتابونه یواز کافی وي بیا ارسال د رسول ته ضرورت نه نو دا شاربین په کار دي کتابونه یواز کتاب هم نازل نه کاږي کدا ذریعہ د هدایت خو یوازې کتاب نو د دې سره شارح د هغه دستور او د قانون سره یو شارح هم راوستي هغه شارح د هغه وخت نبی وي او په چا باندې چې کتابونه نازل شي نو په ارسال د رسولو کې حکمت دی نو دا غټ غټ دي حواس ظاهریه باطنیه عقل او د قرانګي کتابونه او ارسال د رسول خدا حکمت ته خو په الله واجب نه ده خبره ښه حکمت ته پکې د الله دې کې مصلحت دنیوي او اخروی دي او دا په الله تعالی باندې واجب نه ارسال د رسول کې حکمت ته مصلحت ته عاقبت حمیده او دې کې اشاره وکړه چې ارسال واجب دی او وجوب علی الله نه لکه معتزله وي بلکې معنا یې دارا چې قضیت د حکمت دا حکمت ته تقاضا کلمه فيه من الحکم ځکه په دې کې سری حکمتونه دي مسالې دي او من نه ده کما له سمنیه وي د سره څه نشته هغه سمانات بت ته منسوب خلق نه دي هغه وې دې تر سره څه ضرورت شته نه دا وليس بممتنع من نه دې ارسال رسول الله کله سمانی او براهیم وي او نه دا چې ممکن دی او مستوی الطرفین دی لکه بعض متکلمینو چې تذهاب کړل بیا اشاره او کوکو د ارسال ته فائدې ته او طریقې د ثبوت ته او تعین د بعض هغه چاته چې ثابت ثابت رسالت تا لکه آدم علی السلام وغیرہ نو فرمایي وقد ارسل الله تعالی الله لګل رسول پیغمبران من البشر الى البشر من البشر الى البشر د بشر لګل من البصر د بصر نه لیګل دی ال البصر بصر ته دا کوم چې لیګل دی دام بصر دی او دا کوم ته چې لیګل دی هغه چې چیرې بصر دی نو دا کوم چې لیګل دی هغه بصر دی او دا کوم ته چې لیګل دی اسنی وی اسنی لیونیان هغه وینا د عمر رسول کریم صلی الله علیه وسلم نور دی نو چې نور دې نبی څنګه وی اللهم جلنی تحتی نورا و فوقی نورا و یمینی نورا و شمالی نورا نور د نور سوال دا خو تحصیل له حاصل دی فرشتي ویل اللهم جلنی تحتی نورا و فوقی نورا و فلان فلان فلان نور خو د نور سوال نه کوي کنه نو بیا یې دا سوال راغلی په بیا مدار چې فضیلت خو ابنا آدم ته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د انبیاء په وجه باندې او اخیری رسول رسول چې راغلی د بشر نو فضیلت په دی وجه نو چې دا چې موږ ځان نه لر کولو بیا درې ماده اغه قل انما انا بشر مثلكم قل انما انا او انا ادوات قصر تقریبا سلور دي نو هغه نورم دي خدا ډېر مشهور دي یو پکې انما دی یو پکې ما الا دی یو پکې تعاطف دی بل پکې تقسیم دی دلته انما دی انما انا بشر مثلكم یعنی ما انا الا بشر مثلكم هغه انما پکې دا انما وای ما انما نافیه انما انا انما انا سیر ان ما انا بشر مثلكم نو چې لا داګان دي چې ما نه سیه چرته ان کلمې سره متصل لازم هغه ځان لراځي د ادوات رچا نه نه خاصه او بل دا چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم نور وې او بشر نه وې نو بیا چې مونږ ته ویل چې ګوره خپل بیبیانو سره ذاتې مکه موږ چې ته څه خبره مطلب دا دی چې هر خبره کې وبا شر دې ویلې چې هر تاسو ته پته نشته سر نو که تاسو بشري تقاضاګانې لرلې نو بیا پته لګېدلې وای کنه نو هغه په خپل بشري تقاضاګانې لري او دغه باوجود څومره د اعتدال او استقامت غر دې هغه ویلې شي بیا نو به هر حال من البشر الى البشر با یو سړی چرته په دې کوي هر څوک په دې باندې نه کوي چې هر څوک کوي هر څوک په دې خبرو باندې نه کوي چې یو سړی به کوي یو دی وجنه پیغمبران به دا خبرې کوي بل څوک نه په حق نه نشي کولای ککای نو هغه الله چې ته عقل ورکړي مطلب هغه پکې دا چې خال خال کسان دي انو ستدیم نه نو دی وجنه رسول الله پکار دی په یو جانب موږ جزم نشو کولای بغیر د وینا د رسول نه سنې پکې واجبات دي سنې ممتنعات دي لکه شریک الباری و غیره دا ممتنعات دي نه ظاهري کې عقل د پاره مګر پس نظر دائم نه او د بحث کامل نه پدې چې جب ک انسان مشغول شي بي نو ټول مصالح په پاتې بیا بکاکې کاکې نه چلے بیا به سوچونه کوم بیا څنګه چلو کوم د دې سوچونو نه الله تعالی د خلق خلاص کړي او څوک را لېږي پیغمبران او د دې د وجنه د الله فضل او رحمت پر سال د رسول د بیان د دغه مذکور امور قضایا ممتنعه او واجبه او ممکنه او وغیرہ کما قال الله تعالی ما ارسلناک الا رحمت للعالمین د دې وجنه چې من فرد خپل کتاب کې وایي انګريز ډیر بحث کړل کړل اخر کې وای وای کوم د چې عقل پای تکمیل ته ورسي انتها ته ورسي الته مذهب ته سر بسوجود شي الته کې مذهب ته سر بسوجود شي نو پر کال د رسول کې حکمت ته وصلی الله